موږ ورته وویل خدای دې شکړه دا کوچان په ډېر کم شي هم خوشحالېږي عبدالله ابن عمر وویل د ده پلار د عمر ابن خطاب رضی الله عنه دوست او ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي دي چې فرمایلې تر ټولو غوره ښېګڼه دا ده چې یو سړی د خپل پلار له دوستانو سره وکړي د دې حدیث روایت مسلم کړی دی چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جنوري د میاشتې له اوولسمې نېټې سره سمون خوري. د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو. په کندوز کې په پوستې د چاپې په مهال شل تن عسکر ووژل شول. په جلال آباد کې دوه امریکایي عسکر ووژل شول او یو بل سخت ژوبل دی. په پل خمري کې ټانګ ویجاړ د قومندان په ګډون اوولس تن عسکر مړه او ټپیان شول. په ګردیز کې درې ټانګونه او دوه رینجر ویجاړ، یولس تن عسکر مړه او ټپیان شول. د غزني ولایت په ګیلان کې څلور پوستې فتح او پراخه سیمه د مجاهدینو په کنټرول کې شوه. شمډی دهر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمډی دهر یو دښمن واړه ارزوګان شي. اوس هم بشپړ خبرونه په کندوز کې په پوستې د چاپې په مهال شل تن عسکر ووژل شول. د منصوري عملیاتو د توند او دښمن ځپونکي جریان په ترڅ کې تېره شپه د کندوز ولایت مرکز اړوند تلاوکي سیمه کې د مزدورو عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو چاپه ووهله. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس د چاپې په جریان کې د دښمن شل تن عسکر ځای په ځای ووژل شول. دغه راز یو ټانګ او یو اراده رنجر په بشپړه توګه ویجاړ او د اور خوراک شول. په پوسته کې له دښمن څخه یوه پایه هوان، یو میل دراسکوپ، څلور میله پیکا ماشیندار، یوه قبضه راکټ، درې میله ایم شپاړس ټوپکونه، یوه غټه مخابره او په زیاته اندازه ډول ډول مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. د عملیاتو په جریان کې لله الحمد مجاهدین ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. بل پلو له پرونه راهیسې ځینې مزدور عسکر د بهرنیو اشغالګرو په هوایي ملاتړ د چاردرې ولسوالۍ ځینو سیمو ته د عملیاتو په مخ راغلي وو چې له کلک غبرګون سره مخ شول په دښمن باندې د نهر صوفي او څو نورو ځایونو کې مرګونه بریدونه او چاپې وشوې چې له امله یې یو ټانګ ویجاړ شوی سپاره عسکر ټول پکې وژل شوي او د سید مختار پله په نامه سیمه کې هم شپږ تنه اربکیان په نښته کې ووژل شول. د دښمن قطار د تلفاتو په لیدلو په سیمه کې حیران ولاړ دی. مجاهدینو د نورو بریدونو لپاره هم کلکه تابیا نیولې ده. په جلال اباد کې دوه امریکایي عسکر ووژل شول او یو بل سخت ژوبل دی. د منصوري عملیاتو په لړ کې پرون ماسپښین شاوخوا درې بجې د ننګرهار ولایت مرکز جلال اباد کې هوایي ډګر ته نږدې د اکمالاتي بیس سیمه کې په امریکایي اشغالګرو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د لاسي بمونو په مټ ځپونکی برید ترسره کړ. برید داسې مهال ترسره شو چې یاد عسکر پلي روان و. د معلوماتو په اساس په برید کې دوه تنه امریکایي اشغالګر عسکر ووژل شول او یو بل سخت ژوبل دی. په نښته کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید. په پل خمري کې ټنګ ویجاړ د قومندان په ګډون اوولس تنه عسکر مړه او ټپیان شول له بغلان ولایت نه پر رسېدلي خبر کې ویل شوي پرون ماسپښین شاوخوا دوې بجې د یاد ولایت پل خمري ولسوالۍ ډنډې شهاب الدین اړوند بلادوري سیمه کې د ګوډاګي دښمن هغه قوې چې تېره ورځ سیمې ته د عملیاتو په هدف راغلې وه د مجاهدینو په مرکزونو د تعرضي بریدونو هڅه وکړه خو د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخ شوه او د تلفاتو په لیدلو سره بیرته شاتګ ته اړ کړل شوه. په نښته کې د قومندان کریم شش په ګډون درې تنه اربکیان ژوبل شول او درې تنه نور ټپیان شول. دغه راز له پرون ماسپښین شاوخوا دوو بجو راهیسې د ډنډ شهاب الدین په خلازۍ سیمه کې د مزدور دښمن د یادې قوې څلور تعرضي بریدونه په شا وتمبول شول. د سیمې نه د ترلاسه شوي خبر په اساس په نښتو کې یاده قوه سخته وځپل شوه، یو ټانګ یې ویجاړ، څلور تنه عسکر یې قتل او اووه تنه نور یې مرګوني ټپیان شول. دښمن په سیمه کې له ټولو هڅو سره سره یو قدم هم پرمختګ ونه کړ او د درنو تلفاتو په لیدلو او د مجاهدینو د ځپونکو بریدونو له ویرې بیرته شاتګ ته اړ کړل شول. د نښتو په ټول جریان کې د لوی څښتن په فضل سره مجاهدینو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی. د غزني ولایت په شلګر کې یوولس تنه عسکر مړه او ټپیان شول. تېره شپه شاوخوا دوولس بجې د غزني ولایت شلګر ولسوالۍ اړوند اتل سیمه کې د مزدور پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. خبر وايي جګړې نږدې یو ساعت دوام وکړ او په لړ کې یې اته تنه عسکر ووژل شول او درې تنه نور ټپیان دي. په نښته کې د الله تعالی په فضل سره مجاهدینو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. او یو بل خبر وايي چې د یاد ولایت ګیلان ولسوالۍ اړوند ازاد، وړو او بختیار سیمو کې د شریرو اربکیانو په پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ عملیات ترسره کړل. یادې پوستې چې دښمن په ولس مېشتو سیمو کې جوړې کړې وې، لا له وړاندې د مجاهدینو تر کلکې محاصرې او نښه ویشتونکو بریدونو لاندې وې. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس د عملیاتو په پایله کې د دښمن څلور واړه پوستې په بشپړه توګه فتحه شوې او اربکیان له مقاومت پرته په شرمېدلې توګه وتښتېدل. د یادو پوستو په فتح کېدلو سره د ګیلان ولسوالۍ لوېدیځ طرف ټولې سیمې د مجاهدینو په بشپړ واک او کنټرول کې شوې او یو بل خبر وایي چې د غزني په مرکز کې یو پولیس د لیزر په وسیله ژوبل شو. په ګردیز کې درې ټانګونه او دوه رینجر ویجاړ، یولس تنه عسکر مړه او ټپیان شول. له اطلاعاتو سره سم پرون سهار شاوخوا لس بجې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د زرمت ولسوالۍ ته پر غځېدلې لویه لاره د مزدورو عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده او ځپونکي بریدونه ترسره کړل. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس د جګړې په جریان کې د دښمن درې ټانګونه او دوه ارادې رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ شول. دغه راز څلور تنه عسکر ووژل شول، اووه تنه نور ټپیان شول. په نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته تلفات نه دي اوښتي. او یو بل خبر وایي چې د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب کې درې تن عسکر مړه او ټپیان شول پرون سهار شاوخوا لس بجې د پکتیا ولایت ځاځیاریوب ولسوالۍ اړوند خیرمني سیمه کې په پلیو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شویو ماینونو په مټ دوې چاودنې ترسره کړې خبر زیاتوي په چاودنو کې یو تن عسکر ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول د نورستان ولایت په وانټوایګل ولسوالۍ کې رینجر ویجاړ د قومندان په ګډون شپږ پولیس مړه او ټپیان شول پرون غرمه مهال د نورستان ولایت وانټوایګل ولسوالۍ مرکز ته نږدې سیمه کې د مزدورو پولیسو پر رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه. د ترلاسه شوي معلومات له مخې په چاودنه کې رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ، د قومندان عبدالمتین په ګډون څلور تنه پولیس ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان شول. نوموړی د پولیسو د ټولۍ قومندان او د یاد ولایت واما ولسوالۍ اوسېدونکی و. چې مظلوم ولس یې له وحشتونو څخه د تل لپاره نجات وموند. د تخار ولایت په اشکمش کې په پوسته د برید له امله پنځه اربکیان مړه او ټپیان شول. پرون ماسپښین شاوخوا یوه بجه د تخار ولایت اشکمش ولسوالۍ اړوند چغت سیمه کې د شریرو اربکیانو په پوسته د مجاهدین له لورې برید ترسره شو. د معلومات له مخې په برید کې دوه تنه اربکیان ووژل شول او درې تنه نور ټپیان شول. د خوست ولایت په مرکز کې رینجر ویجاړ څلور تنه پولیس مړه او ټپیان شول. تېره شپه شاوخوا اووه بجې د خوست ولایت مرکز اړوند سیمه کې د مزدورو پولیسو پر رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په مرچ چاودنه وکړه. د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ او څلور تنه پولیس مړه او ټپیان شول. د نیمروز ولایت په خاشرود کې د مزدور دښمن په پوسته برید ترسره شو. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ اړوند د شیشاوې په سیمه کې بېګا ماخستن یولس بجې د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو. برید چې تر شلو دقیقو پورې دوام وکړ، په پایله کې دښمن ته تلفات اوښتي، خو کره شمېر یې تر دې دمه نه دی ترلاسه شوی. د فراه ولایت په فراه رود ولسوالۍ کې پوسته فتح شوه. د فراه ولایت د فرارود ولسوالۍ په بازار کې بیګیا شپه یولس بجې د مزدور دښمن په درو پوستو بریدونه ترسره شول. بریدونه چې تر دوه ساعته یې دوام وکړ، په پایله کې یو مزدور عسکر قتل او یو بل ژوبل شو او یوه پوسته یې د دښمن په تیښته سره فتح شوه. په پوسته کې ګڼ مهمات د مجاهدین لاسته ورغلي. د یاد ولایت د بکوا ولسوالۍ اړوند د اسحاق زو د پمپ په سیمه کې د مزدور عسکرو په پلې ګزمه پرون ماسپښین د خښکلای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. په کندهار ښار کې دوه سپېشل فورس عسکر او یو پولیس ووژل شول. د کندهار ولایت د مرکز کندهار ښار نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون مازیګر څلور بجې د کندهار ښار د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند د چوک مدد په سیمه کې انصاري مارکېټ ته څېرمه یو تن مزدور سپیشل فورس عسکر چې د ملا صاحب په سرای کې د امریکایي یرغلګرو سره اوسېده د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو. همداراز پرون مازیګر په او کم پنځه بجې د څلورمې حوزې اړوند زاړه ګمرک د څیرمه یو بل د ګوډاګۍ ادارې مزدور سپیشل فورس عسکر د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو. همداراز تېر مازیګر مهال د نهمې امنیتي حوزې اړوند د طالبانو د هدیرې په سیمه کې یو مزدور پولیس د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو. له بریدونو وروسته مجاهدین لله الحمد روغ رمټ تر خپل مرکزونو پورې رسېدلي. په سید اباد کې په مزدور عسکرو برید ترسره شو. پرون سهار شاوخوا نهه بجې د میدان وردګ ولایت سید اباد ولسوالۍ اړوند د اوتړیو سیمه کې په هغو عسکرو چې د تلاشۍ په نوم د مسافرو په ځورولو بوخت وو، د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د معلومات له مخې د برید په پایله کې عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته، خو دقیق شمېر لا نه دی معلوم شوی. د یاد ولایت جلریز ولسوالۍ اړوند زیولات سیمه کې پوستې ته نږدې په مزدورو پولیسو د مجاهدینو له لوري د اېښودل شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د خبر په اساس په دغه چاودنه کې دوه تنه پولیس ژوبل شول او په سیداباد ولسوالۍ کې یو عسکر د درسکو په مټ قتل شو. همداراز د کاپیسا ولایت په تګاب کې چاودنې د یوه اربکي ژوند واخیست. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ کې یو اربکی او یو قومندان ژوبل شول. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ اړوند د عرب په سیمه کې پرون سهار یو تن مزدور قومندان آصف د غلچکي برید په ترڅ کې ژوبل شو او د یاد ولایت په ګرزیوان کې یو مزدور اربکی قتل او کلاشینکوف یې ولجه شو د بلخ ولایت په چاربولک کې په اربکیانو برید وشو تیر ماښام شاوخوا شپږ بجې د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ اړوند اکرم کلا سیمه کې په شریرو اربکیانو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د معلومات له مخې د برید په پایله کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د پکتیکا ولایت په خیرکوټ کې پولیسو د بریدونو له ویرې مهمه پوسته خوشې کړې تېره شپه شاوخوا یوه بجه د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ اړوند پاینده خېلو سیمه کې مزدورو پولیسو د مجاهدینو د پرله پسې بریدونو له ویرې خپله پوسته خوشې کړه او د شپې له تیارې څخه په ګټه اخیستنه له سیمې وتښتېدل. یاده پوسته د مجاهدینو تر بریدونو او محاصرې لاندې وه. خبر وايي د مزدورو پولیسو له لوري د یادې پوستې له خوشې کېدو سره به د سیمې بې دفاع او مظلوم ولس د ارام ساه واخلي. د بادغیس ولایت په جوند کې د یوه غټ کلي خلکو له مجاهدینو خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ تېره ورځ د بادغیس ولایت جوند ولسوالۍ اړوند د تخکاوي د کلي خلکو د همدې ولایت لپاره د اسلامي امارت د مرستیال والي او سیمه ییزو مجاهدینو په هلو ځلو د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت بشپړ ملاتړ اعلان کړ یاده سیمه چې په شاوخوا اتیا کورنیو مشتمله ده خلکو یې کلک هوډ څرګند کړ چې نور به د ژوند تر پایه د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي او په دې لړ کې به له هیڅ ډول قربانۍ ورکولو دریغ نه کوي د یاد ولایت په مرغاب ولسوالۍ کې یو مین پاک مزدور اسکر ووژل شو د خبرونو پای موږ یو د هغو نیکو بچیان بړو زکا په هر میدان خوله ماتي ولاړل ډېر تر اوسانه ډارېږي له نوم نه د افغانه نیکو مو کړی عجب جهان